ځان پیګي په دې ځای باندې فؤاد من لی فؤاد زما زړګې دې مصاب بأيد النائبات دا بی ای بعد پاسه میم ور کړی دی کستا یادی او د مصاب د پاسه میم ور کړی دی دا منګوره د منګوره سره لګاو دا متصل نه کنایه ده مصاب بأيد النائبات دردمند لی فؤاد لی فؤاد زما زړه دی او هغه زړه مې څه دی نو مفجع بأيدي حوادث الدهر دا دردمن دی په سبب د اغا لاسونو د حوادثو د زمانی د زمانی حوادث چې د کنه غیرت الله سره چولې دي اے د زمانی حوادث را الله سره چولې دي غیره لچې د اغا دردمن کړي دي دا فؤادن با خبر شي مبتدا شي او لیب ولا خبر شي لی فؤاد او مصاب بأيد النائبات دویم دا دی چې دا نعت کا دا د اید النائبات دا څه کال کا نعت کا صفت کا لی فؤاد زما زړه دی او اسیر بأید النائبات اسیر قیدی دی قیدی د څه زلو چې هغه قیدی دی په هغه لاسونو د حوادثو کې په لاسونو ذکر کړه اصل دا لکه سړی چې قیدی را نیولي وایي بس د حوادثو لاسونه چې د کنه هغه راته چې د دې زړه راګر کړ د قیدی کړي دي دا معنا هم ده او وجفن او زما د پارا زیز می زیز پیژنې دا نه دي دا باڼو لی جفن دا دا سترګه چې کومه بنده کې کنه دا لاندې او باندې دا پرده چې کم ده کاندي ته اجفان وي څه دوی نه دی زما اجفان دي لفیض الدمع فيه مصاب دو اوخ کو د روانې دو د پاره پای کې لارې جوړې شوې دي د اوخ کې داسې راوېدلې کنه داسې کندي پکې جوړې کړې دي کندي اے لارې پکې جوړې کړې دي مصاب دا به د ظرف صيغه کې مصاب په معنا د سیلان سره هم راځي مصدر میمی زما چې دن اغا اغا پردی د سترګو دی لفیز دمع فی مصابو چې دا اغا تویدو د اوخ کو د پاره پای کی را بيدل دي سيلان دي بيدل دي مصدر ميمي تنا الديار لري شوي دي کورونه قد الفتو په تحقیق سره زما سره ډېر محبتو وانا ابي جانبي وجيرتن او لري شوي دي گاونډيان فهل لي الى عاد الوصال اياب نو آیا زما د پاره به هغه زمانه د وصال ته واپسی راشي کنه ان الینا ایاب ثم ان علینا هغه زمانه د وصال ته رجوع راشي سړی چې لکه څنګه د کورونو نه د ملګرو نه لري او خپي وفارغت اوطاني ولم ابلغ المنى په هغه لیکه د ویختو زما ویختو کې د لیکه نه کستا فکرې اکثر اول دا ځای را سپین دی شروع شي ورو ورو ورو راځي دا ځای را شروع شي راځي راځي ورو ورو ولی کی باندې می بډاوال را کو شوی دی و ابعد شی بن ایرد شباب ډیر ابعد سیزنا چې راو پشي هغه څه شي دی شباب ځواني ده ځواني نه راو پس کیږي الا لیت شبابا يعود يوما او الوتلې د دینه هغه کارغه د ځوانه دا کارغه ته توري کنه دا کارغه سي مطلب دا چې تورواله ته نه تلې دی او سپینه کون طرف کې کې راستري دا ولکه په صحت بلغت فحل حمام شبي في فرق لمتي وقد طار عنها لشباب غراب صدا کني خلکو ته ګورم پلانکی ته توخه ته پلانکی پلانکی اړو پته راته نه جلګه دا برابر دي بس پرده ده مخه پدا شهوات نفسي عنك بمعزل لريك شهوتنا ذنا فزدان نه پډړه باني وکانه په ماګري فعذب الليالي نقو تزاه عذاب نو خوند شپو چې دین داغي مطالبه ګوره بیا سزا ده چې د شپې د جناګانې کې د ټي وي نه وي سره دي بیا به د کې سوټیم نه داسي زړه دې ګنده یي نو په ظاهر لباس مش عبدالرحمن امین زه ګوره چې چغزي دې کوم ټاک وې زړه ګنده دی ظاهري چوشا برابرې او خیال مې داري چې رښتیا هم یي سترې تالا چې شي دې لګا سمې خبرې وې کوه ستري مغرزوا زړه صفا کا کپڑے دې اگر چې ستا کمزوري واخشا سهام الموت تفجأ غفلتا وما سار بي نحو الرسول ركاب راو رسول زيتا اخشا يريګما سهام الموت د غشي د مرګ نه تفجأ غفلة چې دا به ما دردمن کی په بې خبرۍ کې په بې خبرۍ کې به مې چې دونه غسه کی دردمن به مې کی وما سار بي او نه به بوتلم زو نحو الرسول په طرف د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم رکاب او سورلای کنه مطلب دا چې مړ بشما یره به دار چې نبی اسلام دغه لوري دې تلې مدینی منورې لا هغه طرفون تورې دې تلې د دغه وطنونو د وطنونو د نبی رسول الله صلوات نه کورم او غولم انګړم هغه کولاویم پاک دی هغه مې د مجموعاتونه هغه کورونه چې دغه منزلونه چې د پاک دي دینه ده کنه جناب انګړ غولې دالان سره راځي کنه دا یې چې کوم دالان دی ناغم قدسه برکت کړی شي دی کوم چې کورونه دی ناغم برکت کړی شي وی تمه مې د ثواب ده په مدح کولو زما کې د محمد صلی الله علیه وسلم چې د محمد مدح کوم وی تمه مې دار چې مال بل سره کی وما كل مسلم نه د هر یو تعریف کون کې په زمانہ کې یو صاحب چغتا داغه تعریف وکړي شي او هغه ته ثواب ملا وکړي شي ثواب ملا وکړي شي څه مطلب خبر به نشته وې زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعریف کولو کې تمه د ثواب ده او هر تعریف کوونکي ته ثواب نه ورکول کیږي ځکه چې څوک د ناروا او تعریف کوي نو هغه ثواب ورکول کیږي کو عذاب ورکول کیږي او زما تم د ثواب ده ولکه د شرک مطلب پیژنې شي به اخمدت من قبل نيران فارس د نبی رسول الله صلوات والسلام په دعاګانو سره او داغه پر هاتو سره سارکړې شوې دي مخکې نه هغه اور د پاره سو وحقق من ذبی الفلات خطاب او ثابت کړی شوی دی د هغه اوسو د ځنګل نه خطاب اوسو خبرې کړې دي نبی اسلام سره وکم قد سقی من کفه الجيش فرتو او ډیر سکول سکول سکل کول کړی شي دي سکل سکل کړی شي دي په هغه اورغوي د دنه الجيش په لخر باندې فرتو نغی مړ شوی دی ماړ شوی دی په وبو باندې وکم قد څه دی دا شرط مطلب باندې دا غلطه ته اشاره درکې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځل لسو کسانو په دا کې په یو موقع باندې اته ستابل حدیث نور غلې لوخه چې راول لشپای کې او بکی خود نبی اسلام په ګلاس کې خود له ټولو وبوس کړي هغه ته اشاره ده پیش دی لکه هغه ته اشاره ده او دابل چې دنو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې نبی اسلام اورید چې خیبر په مقابله لا اعطي ان الرايه رجل يحب الله ورسوله زب سبا د جنډه هغه چارو کوم چې دا د الله او د الله د پیغمبر سره مینه ده وی موږ سهار اړ یو ځان نه کوي نبی اسلام علي راوړي نو فاتاه یغه نه جوړ دی چې راستو به رمضان دا په سترګو کې دا هو سترګې خوږي فبصق في عيني په پېښتي وای نه کنه اذا قيل کله چې ما ته ورشي چې من تعني بمدحك كله ستا په ټول مدح سره ستا سوق مراد ته چې دا مدح کای کای کا ستا سوق مراد دي نو فانت جواب اذا اخبرت عنه جواب کې به تر دې چې کله زه خبر ورکوم د دې سوال د سائل نه زما چې محمد رسول الله مې ته مراد دی فانت اجل العالمین مکانتن ته اوچتی په مخلوقاتو کې د مرتبه په لحاظ او اکرم مدفونن او ډیر اکرم دفن کړی شوی هوا او تراب چې راګیر کړی هغه لره خاور څوک چې خاور راګیر کړی ستا په شان چې د اکرم په ګډو څوکشته ډیر اکرمی خاور چې څوک راګیر نه غمړی خاغه جندې نه نو مړی لمنځ کا عقیده دار چې مړ دی میت تلکا ها په حیات برزخی سره حیات ته هم په جدار چې دنیا په حیات سره حیات تلکا ستا نه زما سترګو چېرته لیدل نه دي ښایسته ستا نه میندو راوړ نه دي ښځو راوړ نه دي ته جوړ کړی شوی پاک د هر عیب نه که انک قد خلقت کما ده ته به چې داسې جوړ کړی شوی لکه تا چې غوښتل چې ما داسې جوړ کړه سړی ځان ښایسته جوړوي که نه داسې ټانګه ځان له ترنګی چې څه وایه ما د خپل وس مناسب نه داسې هر سړی داسې لکه ته چې داسې پیدا کړی شي فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم د محمد عزت بچ کوما زما پلار قربان زما مور قربان زما عزت قربان خو د محمد غریب عزت نشم برداشت کولی داسې حسان دی رضی الله تعالی په نشته په خبره باندې